په کسب سره حاصلې کې بچا سره په کسب سره بل اختیار په خپل صنع او په اختیار باندې کثر فی العقل لکه تر قول د عقل شو په عقلیاتو کې نظر شو په مقدماتو کې نو ګوره مولانا علم ثابت بلا عقل کمل بدا او هغه ضروری دی لکه علم په خبره کې کل شی اعظم من جزئه او کم علم ثابته بل استدلال دی هغه اکتسابی اکتسابی څه مطلب یعنی حاصلې کې بل کسب بچا سره وکسب سره او کسب څه ته وایي مباشرت د اسباب سره به په اختیار په اختیار د کاسب چې کاسب په خپل اختیار او صنع مباشرت د اسباب سره وکي نو دې ته ویل کېږي چې شي سوچ کومه چې خلاص کثر فی العقل دې سره دې هغه د مباشرت الاسباب داغي مثالونه بیان لکه سر کول د عقل او د نظر په مقدماتو کې په نظر خلک کله کوي په هغه شیزونو کې چې هغه استدلالي یا لکه غوږ کې خودل په مسموعاتو کې تقلید د حقیقت کسي اړول راړول په مبصراتو کې دا حسیاتو کې د مثالونو ذکر په دې باندې مولانا یې اعتراض دی حاصل دی اعتراض دار سوی او ما ثبت منه بالاستدلال فهو اكتسابي کم علم چې حاصلېږي هم کم علم چې حاصلېږي چې ثابته بل عقل چې بل استدلال دي ته به اکتسابي نو د اکتسابي په تعریف کې څه شی راغی استدلال د اکتسابي په تعریف کې څه شی راغی استدلال دا اکتسابي په تعریف کې راغی دا د اکتسابي په چا کې راغی حالانکه استدلال خاص مطلق دی او اقتصادي خدای وي اي حاصل بالکسب کنا اي حاصل بل نو استدلالي خاص مطلق دی او اقتصادي عام مطلق دی نو تا تعریف د عام کې خاص لفظ راوړ په تعریف د عام کې دی کم لفظ راوړ او دې ته خلک وایي چې دا تعریف العام بالخاص دی دې ته خلک وایي چې دا تعریف العام بالخاص دی او تعریف عام په خاص سره صحیح کې صحیح نه ولی نه هر تعریف کې څه شی پکار دی په هر تعریف کې جامعیت مانعیت پکار دی او چې تعریف په خاص دي نو جامع نه خپل افراد لرا جامع نه چا لرا خپل افراد لرا نو تعریف په خاص دی نه دا اعتراض د دې اعتراض نه جواب د دې نه جواب یو جواب اداره چې موږ د اقتصادي په تعریف کې چې کم ټکی راوړل استدلالي نو اقتصادي خو دوه معناګانې لري کړ یو چې استدلال پکې یو چې پکې نه نو اقتصاد کې څه چې زونه راتلې شو دوه دا استدلال چې کم اقتصادي تعریف دی نو هغه اقتصادي چې کوم استدلالي دا هغه تعریف دی دا هغه اقتصادي تعریف ته چې کوم استدلالي دا دا هغه تعریف ته چې کوم شي هغه هغه استدلالي نو حاصل کلام دار حاصل کلام دار چې اقتصادي په تعریف کې څه شی راغلی استدلالي نو دا اقتصادي په څو قسمه راکړه یو چې استدلالي یو چې استدلالي دی لکه تقلیب الحقیقت پکې وغیرہ وغیرہ دای پکې نو دا تعریف دا خاص اقتصادي دی کړه مطلق اقتصادي دی دا خاص نو بیا تعریف المصالح بلا مصالح شو تعریف ته مساوی په چار سره وشو دویم جواب وایا متقدمین تعریف بالاعم جائز بولی او تعریف بالاحسن جائز بولی متقدمین تعریف بالاعم جائز کړي او تعریف بلا احد ځکه یو تعریف سره محض وضاحت پکار دی دا جامعیت مانعیت ضروری نه دی او چې محض یو انکشاف او شی او چې وضاحت او شی نو په انکشاف او وضاحت ور باندې یقینا کیږي کنه فن اقتصادی و اعم من الاستدلالی اقتصادی عام دی رچان استدلالینا اقتصادي عام دی رچانه د استدلالي نه اقتصادي دي ته چې حاصلېږي بالکس وهو مباشره الاسباب بالاختيار ایو استدلالي نه استدلالي هغه ته وایي چې حاصلېږي چې حاصلېږي په نظر په دلیل په نظر چې سړی نظر پچا کیو کی نو اکتسابی عام مطلق دی او استدلالی خاص مطلق دی او کوم دو مفهومانو کې او کوم دو مفهومانو کې چې نسبت عام او د خاص مطلقي ان تر جانب د احدنا کلیه ثابتې او د جانب د عام موجبه جزیه او سالبه جزیه ثاني کیږي لکه انسان د حیوان په مابین کې نسبت د عموم خصوص مطلق دی نو د جاری بل اخص نه کې انسان د کلیه ثاني کیږي کل انسان من حیوان او رجانب د عام نه چې حیوان دی بعض الحيوان انسان او بعض الحيوان ليس بانسان اون راته دی نو استدلالی بموی اقتصادی بموی استدلالی بموی اتشه بموی اقتصادی بموی لکه العالم محدث لانه متغیر وكل متغیر سره راشي نو علم زما په حدوث تعالی باندې راشي دا اقتصادي دی ذکر سبب په نتیجه کې راغی چې هغه نظر په مقدمات او دا استدلالي دی فکر منطقي حواله سره ماته علم حاصل شو او اس اقتصادي به وي او استدلالي به نه وي لکه هغه علم جماعت حاصل شي پس ته تقلیب الحقتنا د اړولو راړولو د کسونه او پس ته اسقاد وخت کې خودلو نه دې ته خو اقتصادي وای او دې ته استدلالي نه وای دې ته اقتصادي وای او دې ته استدلالي نه وای استدلالي ورته ځکه نه وایي چې دا د فکر منطقي نه بغیر حاصل شوی دی د چانه د فکر منطقي نه بغیر منطق حاصل شوی دی نو څه شی دی او څه شی نه دی اقتصادي دی نوار استدلالي اقتصادي او حق نشته لکه هغه قتل چې حاصل شي فقط او اختیار واما ضروري غرض د علامه د دې عبارت نه هغه تعریف کولی دا ضروری چې د ضروری سو تعریفونه دي دوا یو ضروری دی ته وای چې د سره سبب نه وای د سره څه نه وای او یو ضروری دی ته وایي چې فکر منطقي نه غواړي یو ضروری څه ته وایي چې دا سره نه غواړي چې دا سره سبب نه غواړي نو دا بیا د چا ضد دی د اقتصادي اقتصادي دي ته وایي چې مطلق سبب غواړي آیو ضروری چې فکر منطقي نه غواړي فکر منطقي ضد استدلالي دی استدلالي دی توای چې فکر منطقي غواړي نو په استدلال اقتصادي او استدلالي کې کم عام مطلق هو اقتصادي او استدلالي څه شی خاص مطلق هو او په ضروری کې چې سبب د سر نه غواړي دا خاص مطلق چې فکر منطقي غواړي عام مطلق ځکه دا قانون دی چې عینینو کې کوم شی عام دی په نقیزینو کې هغه شی خاص دویم غرض د شارح دا په تناقض ده په کلام د قوم قوم علم حاصل بالحواس تا اکتسابی ویلی دی قوم علم حاصل بالحواس تا سویلی دی او بعض خلق علم حاصل بالحواس تا ضروری ویلی دی نو سن خلق ورته سویلی دی او سن خلق ورته سویلی دی ضروری ویلی دی نو سوال دا دی چې یو شی سره خلکو ته اقتصادي ویل یو سره خلکو ورته نو جواب آسان دی هغه جواب دا دی چې کوم خلکو ته اقتصادي ویل دي نو په عام معنا ته ویل دي اقتصادي دي ته چې مطلق سبب غواړي اعل حاصل بواسطه الحواس څه غواړي سبب کوم خلکو ته تاسو ویلي ضروری نو ضروری مقابل د استدلالي ورته ویلي ضروری مقابل د استدلالي ورته ویلي استدلالي دي ته چې فکر منطقي غواړي او علم حاصل بعد الحواس دا څه نه غواړي دا فکر منطقي نه غواړي نو کوم کلام د قوم کې تناقض نشته درام غرض د علامه سفر تناقض د په کلام د صاحب البدای د پر تناقض دا په کلام د چا کې د صاحب البدای صاحب البدای اول کلام او اخر کلام کې تناقض معلومي نو دی به و چې تناقض نشته هغه ته استثابي وای په یو معنی کې مطلق سبب غواړي کوم دغه شی ته بیا غو ضروری وای خو مقابل د استثابي که مقابل د استدلالي واما ضروری فقد يقال دا ویل حمل شوه لري فی مقابله الاکتسابی په مقابله نه چا کې او د دې بیا تفسیر کې دي شي 50 سره بما لا يكون چې ندي تحصیل د مقدور د مخلوق هغه تحصیل مقدور د چا د مخلوق نه یعنی د سره سبب نه غواړي د سره سره غواړي یعنی حاصلېږي په غیر د اختیار للمخلوق نه په غیر د اختیار لره او کله حملېږي په مقابل د چا کې او بیا یې تفسیر کیږي به ما په هغه چې حاصلېږي بدونی فکر کله په مقابل د استدلال کې بیا یې تفسیر کیږي هغه چې حاصلېږي په غیر د شانه د فکر او د نظر فمن ها هنا نو د دې ده وزدفه د تناقض کوي په کلام د قوم کې د دې ځنه ګرځول دی بعض خلکو العلم الحاصله علم حاصل بالحواس دې ته سوای اکتسابي یعنی دا حاصلېږي به مباشره بلا اسباب بل اختیار وبعضهم وبعض خلق هغه ته ضروری ویلي دي یعنی دا حاصلېږي بدون الاستدلال بغیر استدلال جن لوگوں نے اس کو اقتصادی کہا ہے اور جن لوگوں نے اس کو ضروری کہا ہے تو یہ ضروری بمقابل اقتصادی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کو ایک ضروری اور اس کو اقتصادی کہ بلکہ جس نے اس کو اقتصادی کہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حاصل الحواس یہ اسباب کی جانب محتاج ہے اور جن لوگوں نے اس کو ضروری کہا ہے تو یہ ضروری بمقابل اقتداری یعنی فکری منطقی کی جانب کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایک ہی چیز اسی طرح ہو سکتا ہے مثلاً حاصل الحواس یہ اقتصادی بھی ہے یا نو الاسباب اور یہ ضروری ہے مقابر استدلالی یعنی فکری منطقی کے بغیر علم حاصل ہوتا ہے